انبیاء ما ته محتاج دي زکه زمونږ غلامان دي نه په سلامت یا کې به ما ته محتاج وي ولقد نادانا आवाज کوم ته نوح علی السلام نو سخلی قبلون کې مونږه دغه د دعا او خلاص کومګه دلاره او اهل د دلاره یا پر خو د منګه په د باندې فل اخرین پرستنو کې فل اخرین پرستنو کې سلام سلام دې په نوح علیہ الصلوۃ والسلام باندې په مخلوقاتو کې سلامتیا کې نوح علیہ الصلوۃ والسلام ماته محتاج دارین بدلور کونی کو کار وتا چر تبلړم دل روان چچی پما تا کې د خوله بنت حکیم رضی الله تعالی عنہ انها نه روایت ده چې نبی علیہ السلام فرمایلی من نزل منزلا څوک چې او زه ترازی اول زیتا نوې زیده نوې کور ده نوې زیته زه گاڑی ته خېجه فلیقل نو دی وای اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق دا دعا وای فینه لن یضره شیء هیڅ بد ته zarar نه رسي حتا يرتهل تر دې چې د دې زین روان شي پکار دا چې موږ دا دعا خپل کو بس ماشاءالله ماشاءالله ډیره فائدہ وتا است ملاوي شي ما ته ملاوي شي یو دو خبره تا کوم د خدای لپاره دا بخامخه دا بکوي مسلم حدیث دی چې کله یو انسان سحر پاسي دا شیطان ټول شپه د دې په خیاشیمو کې څه تیرې لکه شپه تیرې نو کله چې د سحر پاسي او درې زله پوز سون کی نو هغه شیطان هغه شیطانانو مرکز وران شي پوز د بالکل شیطانانو نه خالی شي ماشاءالله نشاط خوشاله خوشاله سره ټوله ورځ تیری او کده دا پوزه سننه کې نو د په پوزه کې وسم شیطانان پراتی دي خپکیږي ما او نه ده کسلان کسلان سس خوشول الته خبر واره کنا چې اوستا په دې پوزه کې شیطانان او دغه مرکز او داسې نمایان زې در نسکړ دې بونډرین در قبضه کړي دا مسلم حدیث درته وایم ځان خبر الله د پاره کوي ان شاء الله اعظم وکي د چا دا وسه پوره د چا دا سي دا غشته چې هغه سحر پاتې او پوزا څه کوي سنای دا هغه خسان له ګلاس اوچت کوي او چې د چا عادت دی ګوره ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ستړي پکې کسان ماشاءالله آینده لپاره به ټول څه کوي سي دا څه شي وي رورا عادت به ګوره د سیدا د سراته مکه نه خدای لپاره دا وکنه دا ډېر دا بیا مشکلات مونږ ته پیښيږي تاسو ته پیښيږي یو دا درخواست دی دیمه خبره ده چې الله د پاره دا دعا خپل کوي دا ده معتاد امام مالک اصح الكتب بعد کتاب الله یا صحیح البخاری او باز علما سوای هالکا اصح الكتب کم یو ده معتاد امام مالک پدې کې دا صحیح حدیث ده چې کم زه ته ولاړې کم دعا دی ویلا اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره شيء هیڅ شی د تضرر نشي رسوله بس ته دا یقین ساته دا په یقین سره ماشاء الله دا خپل ابي ته خپل دادا ته خپل خپلوانو ته خپل رشتہ دارانو ته حتا يرتحل منو تر دې چې دا غزنه کوچو کې بس دې ته نه امداد دوه خبره دا وظیفه یادې کوي ښا نبی علیہ السلام ویل من ای شین ولی نه یود شوی هغه ویل لدغت لدغتنی عقربون زلړم شي چلے نبی علیہ السلام اما انک اما اما انک لو قلت حين امسيت کلا چتا د بیګای په وخت کې دا ویلی وی څه دی ویلی وی اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق قلب سلیم هم دې ته ویل شي یو عربی وای ما د محمد ابن سیرین نه تاسو کو ما قلب سلیم یا ابن سیرین روغ زړګی څه شه ده فقال الناصح لله عز وجل في خلقه اگر روغ زړګی ده چې د الله د پاره په خلکو خیر خوایي کوي دعوت ربی بسلامت جهدن لیسحنی فیض السلامت دهو چې د الله د پاره د الله د پاره د الله د پاره ته بیمارې ته چې د خدای د پاره بیمارې ته چې د الله د پاره ستا زړګي چکن چکن نه دکې ته وای روغواله د زړګي روغواله د زړګي څه ته وای کوي یار چې د الله د پاره ستا زړګي څه ده توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے ہے دا زما د پاره خپه دی د د د زړه زما د پاره زخمی زخمی دی د زما د پاره چور چور دی د زړګې دې ته ویل شي ګوره د خلکو ستورو نه الهان جوړ کړي د صفنا مخلوق نه د سما عجز مخلوق نه نبی ایز نه جوړایم دیو خدا خیالو کو چې د جسم په اعتبار نه جوړا ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام زما زړګې نه جوړا ده زما زړګې چور چور ده چې د سه هیڅ زونه تاسو په خدای توب نیولې زما زړګې نه جوړا ده فراغ الی الی الی ابراهیم علی السلام راغی د دې خدایانو ته زبردست خوراکونه پراته دي زبردست ماشاء الله تیکې پراته دي شراب پراته دي شوده پراته دي کوچ پراته دي غوړی پراته دي فراغ الى الہتهم فقال لا تاكلون استهزاء کوي ابراهيم عليه السلام ورته الا تاكلون خوراک ولنه کوي خوراک کوي کنه خدای والی دا د سونه کولای شي خوراک کنه نو په خړتم پورې لګ ورته ومږي یار د مالکم لا تنتقون شونډه کورلوي ته خبره ولې نه کې دیو د تحکم او د دیو د شرموره د پاره خنه خبره کولای شي نه خوراک کولای شي نه د خوراک او نه د خبرو نو ته د کم مرز داروینو فراغ علیم راغه په دیو باندې ضربم بل یمین په وهلو باندې په خیلاس ماشاءالله کان یجمع یده ابراهیم علیہ السلام د خپل مبارک لاسونه جمع کړل پاغه اله باندې چې دا به په وهل وهي الفاظ چې تبرو نو فاحرقه نو استیزان تراخ کو نو استی وسیزو چورېګا ستا خلک سرمن هو باسو ته سپه ته وګوره دی وخت کې ما خپل سیاست کوي دی وخت کې ما خپل سیاست کوي په دې باندې په ابراهيم عليه السلام باندې خپل سیاست کوي چې زما د زړګي خو ټکوري کنه بیلستان زمانو رهت څوک نشته دی الله په دنیا کې زیر ور کوم غدتا به غلامین علی حلیم پالک صبرناک باندې الک صبرناک باندې بیا غ امتحانات هغه ما تاسو ته تفصیل بیان کړي پرې د خپل بیبي هاجر او اسماعیل علی السلام پرې د خوشی بیابان کې ترازا ډیر مدا د ملاقات اجازه ورته نشته بیا د ملاقات اجازه ورله الله ورکړه ال تورته الله وای چې نه زما خلیلا ور بشه بیبي بوینی بچي بوینی خدا اوخنه د کوزیدو اجازه ترشته نیمګړې نیمګړې زیارت د ارمانونو ارمانونو زړګي سره ابراهيم عليه السلام بیا واپس کې د ارمانونو ارمانونو سره هاجرہ وای بیا پات کې بیا تله د اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام مندل نه ده هغه چرته تله بیا تله د اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام مندل نه ده چرته تله بیا الله التورتا اسحاق علیہ السلام ورکاو اجازه هم د الله تر طرف نه ملاو شو چې د خپل بچی سره اوس پاتې کېدای شي ماشاءالله خوشاله خوشالي اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړل اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سره خبرې دي دوه خپل باجان خپل بچي د ګل پشپان بچي ماشاءالله بیا ورته الله لوی کړ دې برغله بنت نفسا سره موادم شوه ده د یو روایت په مونږ او دا بچه ده د خوشاله خوشاله زندگی دا الله خپل خلیل ته ویل چې نه دنیا د خوشاله ځای نه ده څنګه ته په دې باندې ستا زړګي ټکور ده ستا دړ قرار په دې باندې ده نه دړ قرار په دې باندې نه لري پر الله ته په ګوره برا فبشرنا بغلام حلیم فلما بلغ هر کله چې ورسید سره د دینه اسایا کاروبار تا من ماشاءالله نوجوان شخ کله نوجوان قال یا بنیا ویل ابراهيم عليه السلام اے زما بچیا زینه متا په خوب کې او خوب د انبیاو وحی اسماني وی دیو جنا نبی عليه السلام وی نحنو معاشر الانبیاء کده ول ابا جانا زه ورته تیار نه یم ابراهيم عليه السلام باندې پری دی غرض داو چې که اسماعیل په خپل تن کې دی نو درا کاګل نه بخلا شو قال یا ابت فعل اغدا نوئی یا با جانا په خوش بیا باندې کې دې پرې خودو تا زما د به سره څخه کړي ما سره دې څخه کړي مونږ الله په یتیم والی یتیم والی کې رب ذل جلال دلته پاللی وصلا زوانه او تمالاله روي کله ونه زازا چرته چې زیزا نه دې شي نوای قال یا ابت فعل ویلې باجانا وکا ما تو عمر هغه چې تا ته حکم کې دې شي ستجدنی ابا جانا مر خو سخت شه دې تن مرګ ته خودل دا خو ګران کار دی وتله للجبین عملی قدم هم پورته کا وتله للجبین او وای چاو اسماعیل علیہ الصلات والسلام لرا للجبین په اړه د سر باندې یو مان دادا ابن عباس مانا کیف کبه علی وجهه وای چاو اسماعیل علیہ الصلات والسلام للجبین په مخ باندې ابراهيم عليه السلام ویلو چې اوس به بیا خوشې بیم اسماعیل براته یادی په دې زینو باندې دا به زمانہ بیا ورکشي فلما اسلم وتله خپل بچی چې سړی د شي خوشي بیابان کې ویني او داسې مسافر بچي بے وطن مس بچي فلما اسلم وتله للجبین و ابراهيم عليه الصلاه والسلام دا چاړه تیرې ابراهيم عليه الصلاه والسلام اسماعیل عليه السلام د ګټه نه خوا ده و یواز ورته کوي چې باجانا هغه ورته بچیا سوې یا باجار لګي خطه راکا دې ته ویل شي الله حکم ته غاړه بست کېدل وفدیناه بذبح عظیم د ابراهيم عليه السلام پر خسته زړګي بس تیرې ده وترکنا عليه في الاخرين وکړه چې ابراهيم عليه السلام چاړه اوچا تکړه ولې بیا هم زړګي صبر ونه کنو لاړو نيسته په دې الله ست شرح وترکنا عليه في الاخرين او پر خودمغه په دبانې پرستانو کې سلام علی ابراهيم سلامتی دې په ابراهيم عليه السلام باندې اورستو بشرناه زیر ورکم گا دتا په اسحاق علی السلام باندې نو پته ولګی دا چې ذبیح څوک دی اسماعیل علی السلام دی دا یقیني خبره ده الوی عالم دین نه چاته پوسوکو وې ذبیح اسماعیل د کای اسحاق دی هغه استا عقل چرته لاړو اسحاق علی السلام خو په ملک شام کې دی په مکه مکرمه کې خو څوک دی اسماعیل علی السلام دی او قران کې کړه چې غلام علیم راشن مراد دی ساقي غلام حلیم راشن مراد دی اسماعیلی او روایتونو کې چې د اسحاق ذبیح راځي ډېر روایتونو کې به دا تاسو مخې لاره شي ته به حیران شې چې الله دا څه چللې اصل کې وجه دا چې دا د بنی اسرائیل او غلطه پروپاګاندا او هغه بیا خورا شولا او هغه بیا د څه درجه ته چې هغه روایتونه اختیار کړو وبشرناه باسحاق نبی من الصالحین وبارکنا علیه وعلى اسحاق او برکت واچونګه په د باندې او په اسحاق باندې او په اولاد دې دوانو باندې او من ذریتهما محسن او دا اولاد دې دوانو نه محسن سخا عمل والو وظالم لنفسه مبین او ظلم کوونکی او په خپل ځان باندې ښکارا او د گمراهه خبرې به خلکو ته کوله خلکو دا خیال او چې دا څوک کوي وای اورا دا دا بوت کوي حال دا چې بوت بنا کاو هغه په مینس کې څه شی و لکه تاسو کراچۍ کې تاج محل لکه څنګه تاج محل دا د کم وخت نه دا او د کم وخت نه دا بډای کیږي نه زبردا زنانه دا خبره به تا سره کوي پښتو کې به هم کوي اردو کې به هم کوي البته دنه څوک دی تاج محل ده دغه بوت کې دن شیطان نه نو توبه نو خبره وکوله خلق ودا ګمانو کو چې دا دا کوي حال دا چې هغه شیطانو احسن الخالقین خسته د جوړونکو نه څوک دی الله الله چې تاسو رب دی او رب د پلارانو تاسو لومبنو دی دیو درو جنتیا وکړه د الیاس علی السلام فانهم لمن المحضرین فانهم یقینا دیو لمحضرون سلام علی الیاسین سلام دی په الیاسین باندې دارنګ بدل ورکوم غنی کو کارو تا یقینا دی و زم د بندګانو ایمان والونه اتم واقع او لو تر صلوات و سلام خامخا و دل کله شو انبیاونه کله چې خلاص کومګه دلاره او اهل دلاره په غونډه د دریا په غاړه کې کشته ولاړه ده خیال دا چې زو د غاړې ته ورسم اخو الله ته منظور ادا سوا چې کله د ټوپ واو نو هلته الله هوا نو پای کې سیده لاړو د دریا په غاړه کې سیده دریا ته ورسید مې ورته خپل واز کړې وانه یونس علی السلام د مې په ګډه کې لاړو فلتقمه الحوت غړپ کدل رمې آیا ستاد رب د پاره لونه دی او د دیو د پاره ځامن دی دریم باب ده تر رد دریم باب ده اوله خبره رد به په مشرکین بالملائکه دیمه خبره رد ده په مشرکین بالجن درېمه خبره بشارت او تسلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او پنځمه خبره سره د تخویف د منکرینو نه زجر به سره د تخویف د منکرینو نه فاستفتهم علی ربک البنات دیونه دا تاسو کا پس تاسو کا د دیونه آیا ستارب د پاره لونه دی او د دیو د پاره زامن هم خلقنا الملائکه اناسن یا موږ پیدا کړ دی ملائک لونه وهم شاهدون او دیو حاضرو خبردار یقینا الا خبردار انهم یقینا دیو من افکیم د دروغ د دیونه دی لا یقولون چوي دا خبره ولد الله استفل بنات عل البنین ایا را چون کړي الله لونا په زمانو باندې مالکم کیف تحکمون څنګه سدی تاسو لرا څنګه فیصله کوي ولی نسیاتنا قبل وی ام لکم سلطان مبین دلیل نقلی ایسته تاسو د پاره دلیل ښکارا د جناتو سره نسب تعلق ده او الله د جناتو نه وعده کړي الا یعذ بالله ولقد علمت الجن او پتا کې سره پویا دي جنات انهم لمحذرون چې اکرن دی وباد حاضر کړي شو نه د الله دربار ته نو رب د دې خبرو ته پوس کوي سبحان الله فإنکم یقینا تاسو اے ملائکو اے اهل مکه هغه چې تاسو عبادت کوئ نه تاسو په دې الله باندې بفاتنین ما انتم علیه نه تاسو په دې باندې بفاتنین گمراه کون کې بلچا لرا الا له مقام معلوم مگر د دې لپاره مقام د ودرې دوه ده معلوم د لپاره د عبادت ملائک زمون پشان نه دي شکم عبادت الله دیو ته سپارل هغه مقام ورته معلوم ده هغه عبادت معلوم ده او پاک باندې حضرت اسرافیل علیہ السلام له الله کوم عبادت ورکړي شپېلې په خله کې ونسا او پرې وځه بس چاته الله څه نصیب کړي چاته الله څه نصیب کړي سو پر کو سو په سجدا و ما مننا نشته لمغنا الا له مقام معلوم مگر د د پارا مقام د ودرې دو د د پارا د عبادت معلوم و انا لنحن الصافون او یقینا موږ خامخا سب جوړون کیو